الا ترکت المیت ارضا وادخلی دا امام او قاضي هغه مال متروکه د مړي باندې ارضا زمکه دی واخلي کوم زمکه چې شرب ولا نه بغیر شرب پوه شو مسله باندې ثم يزوم بیا قاضي زم کی الشربه نمبر دوبو الیها د زمکله وباعهما جوار د خرج کی وباع هما دواړه د خرج کی فیصرف الثمن الى ثمن الارض کوم چې د زمکه روپی دی زمکه نه سکی واپس کی والفاضل کوم زیات روپی وی الى قضاء دین هغه واپس کی قضا د دین ته خو د هدايه مولا دا خبره ذکر کړې ده خو چې اصول ته وګوري چې یو ځل یې د په میراث باندې زمکه واخیستله او بیا له غزمه کې سره څه خرج کړ شرف خرج خو شي مسله باندې یا د نسو خبر په دې کې مسله چې دا خود د مال سره په دې پر خو اول حق د چا ده د قرضدارانو ده نو دا دې څه ضرورت لکه چې زمکه ته هغه روپی واپس کې کومې چې زیات شغه الک بیا قرضداران ته ورکړي پوه شو مثلا د ویلي دي البته یو یو توجیه چې ما پکې وکړه خو یو کې حق هغه دا چې دا دا په ترکه د مړي کې تبديل جائز نه ده او خو تبديل راغی پس مکه بدل نو زمکه ګوا کې اوس میراث نه ده زمکه میراث نه ځکه قاضي خرڅ کړل اصل یې دغه هغه چې کوم میراث هغه پیسې مثال پتاو ها یا بل لکه مال د کور سامان چې شو نه پاتې او اوس قاضي زمکه ور باندې واخستله نو ځکه هغه سمن د زمکه زمکه توافق کیږي کوم چې هغه هغه خرڅ کړی دا تور توي شیر به هغه به قرضداران له ورکی بیا پرې باندې مشکال له خصوص به وای پارته به خو ویلې دي بیا د نس خبر چې دې کې هم لکه قاضي هغه او بو خرڅ کړی څه کزمه کې خزه خو به هم خرڅ کړی شو مثلا سړی شي سړی خو یې کنه قال فكتب النبي وان لم يجد ذلك اشترى على تركه الميت ارضا بغير شرب ثم يضم يعني يوزيكي اشير بنمبر اليها لازمن كسره ها وباعهما برقاصي دواړه خرج کی زمکه او نمبر د ابو دواړه د کوم دره کوي خرج کی او کنجی فیصف الثمن الى ثمن الارض د زمکه 100 روپۍ دی یو نیم لک د ابو 100 روپۍ دی څه مطلب ترکه خرڅ کړل د څور پوښ ولا د پنځو دی ونیم لکو روپو صحیح سره په ونیم لکو روپو یې سواستل او بیا دا شو وسره زک نو شو الک شرب او زمکه ټول قیمه سور شو ولکه نو یعنی هغه یو نیم لکو استعمال ولکه د زمکه اوجیت واپس پوښ نو سره اچي چې واذا تخرج الارض یو سره خپل زمکه وبکول او مخرها ماء یا خپل زمکه ډک کړه د اوبونه د اوبونه څه کړ ډک کړ فسال او بيدل من ما يهد اوبو د زمکه یدنه فی ارض رجل په زمکه ربل سره کې فغرقها د بل سره زمکه غرق کړ او نزت ارض جاره یا جذب کړل لکه زمکه د گاونډي من حاضر ما دی اوبونه او دی بل گاونډي ته دی اوبو سو اوان لم يكن عليه نه د پدې رجل اول باندې زمانها زمان د دې رجل ثاني د زمکه د رجل ثاني ولی انا غیر متعد فيه دوه پکې تجاوز نه کړ ځکه تصرف په خپل ملک کې کړ بل په ملک خپل ملک تصرف خپل ځمکه وبکړه او چې راغیز مت تر اخر د خو ګرم لره خو دې کې یو قاعده دا د دو زمکه او بکول یا زمکه د اوبو ډکول نه دا معتاد او غیر معتاد که د عادت برابر بیا زمان نشته ور باندې څه شموله عام عادت کې د دور اوبو ور باندې لګول یو چې د بل طرف ته وخت له خو غم نه بیا څه مثلا او که غیر معتاد اوبو ور باندې لګول یا غیر معتاد ډکړې و د بل طرف ته اوبو وخت له بیا زمان قربان نشته پوه شو مسله باندې وای ځکه چې د غیر معتاد انداز سره خپل ځمکه وبکي یا له ابو لړ کوي نو ضرور د دې نتیجه دار چې بل چاته به ها اور اوړي نو د ضرر بل چاته اور سره زمانو باندې لازم والله اعلم بالصواب کتاب الاشربه کتاب ثابت بیان د شربتونو کې دسه کې د شربتونو کې او کنه اشربه شراب کله توای شربتونه معنی یو زه زرم شربت خره دا شربتونه دوه قسمه دي یو هغه چې حلال دي بل هغه دي چې حرام دي دا شربت ټول ته ویل کیږي کروه افزار کو جام شیرین ده او کابل ده کو بلبل ده دا ټول څه کوم دي جایز دي یاد نه خدل ته مراد اشربونه حرام مراد ښه څه مرادي حرام کتاب الاشربه څو بیا نامدار کړی شو دغه کتاب بیا په دې لفظ اشربه باندې وهي دا شربه جمع له شراب ده شراب سکلو ته وایي شربت یا د رس پښتو کې ته شربت عربي کې ته شراب وایي یا د نظر ولي لك ذکر ما فيها لما فيه من بيان حكمها لجاته ده لما لجات هغه څیز فيه چې هغه موجود ده په کتاب کې هغه څیز چې شی ده من بیان حکم او حکم د شراب ذکر کیږي شراب دغه مراد کوم شراب دي موږ څه ته ده حرام شراب قال الاشربه المحرمه هغه شراب حرام کړی شوی اربعه سلویر دي څو دي سلویر دي خلا الخمر اول چې کوم د شراب دا اول نوم سره خمر اذا غلا شکل جوش وکي واشتد او تنشي تنشي وقذف بالزبد او اشتلو کې فزق باندې زګ باندې یاد نه سوال تاسو کله مستی کتلې مستی تا چې ډېر کېږي نو بیا هغه جوش کوي او ټینګ شي تپ تپ تپ کتلې نه اټپای شي خېږي د شراب هم چې ډیر کې دي د جوس وکي او بیا تین چې سره چم چم سي او بیا لکه زګ پاس راولي زګ ټپ ټپ ټپ کوي پیږي کنه لذري دې مستي مستي کتل اچھا خلا ولا عصير عصير چاته وي دا هم د انګورو وي خو لیکن خمر وال هغه پاخه نه وي دا خمر غالنوي هغه خام وي هغه پور نه پاخسوي هغه بس خالي د انګورو نه وباسي بیا کیږي چې دې انداز ته ورسي غلا او استد او قذف او عصير چې کوم دام د انګورو ده خدا کله اذا طبقه چې کله پاخشي څه شي پاخشي حتى يذهب اقل من ثلثيه چې لار چې اقل د دوسنه نو دوه نیم ثلث پاتې شي ټول څو ثلث وي درې دوه مستقل پاتې شي او دریم ثلث نیم پاتې شي او یو ثلث پکې په دې په خولو سره څه شي ختم شي خو شو مثلا باندې دا اقل من ثلثي ذکر چې وسط باس راځي وسط باس راځي چې هغه حلال او حرام او باس راځي وسط خپل محل کې ان شاء الله وهو ابتلاء دې ته ابتلاء وایي عشيره مرتوي سمرتوي ابتلاء المذكور في الجامع الصغير ونقيع التمر او بل هغه وبو د انګورو دا څه بل انګورو نه بل څه بل بول کجوره ونقيع التمر د کجوري والي د دې او بل نوم سکر ده څه ورته وایي سکر نقيع التمر ورته وایي سکر ورته وایي ونقيع الزبيب خو ګوري په نقيع ثمره او په نقيع الزبيب کې اوبو پخکړې شوی نوي پس خاله لکه د انګورو له اوبو د کجوري له اوبو باسي او د د ممیزانو له سو باسي اوبو باسي یا کوبو نه ونه باسي هغه په اوبو کې واچي هغه نو به یستل کېږي د روبو وینې پکې یا دا نو خبره کجوره د هغه په اوبو کې واچي انګو دا بل څه بلاله ممیز دا اوبو کې واچي دا اوبو پخې نه بس هغه پکې پراته پکې خورین شي ها ها چې هغه ټول پکې حل شي لاړ شي پکې شي پکې لاړ شي پکې ایزا کله دا حرام دي نقیو تمر ایزا اشتد چې کله دا اوبو ټینګ شي وغلا او جوش وکي او کاسې د کجوري چوارې پکې واچول دې پکې واچول چې مولا کې درد وي د شیدو کې چواره واچي او یو انډه مور سره ګډه کی ادا اخري هر سبب بیا دا جوس پکې ورکی ورکی ورکی ورکی چې دا بالکل دا شیدو کې ختم شي په جوش سره دا انده خواسي ختمه ده دا څور تر چواره او دا سبای په نهاره باندې سکی ان شاء الله به په ملاک درد نه پیدا کیږي زمن بچي گئی هذا نفس قال ونقيع ونقيع الزبيب اچھا چې الکه زمن نشي چې کوله غو برک برک راته وکړه ونقيع الزبيب اذا اشتد انګور ادا ممیز دې پکې واچول او کنه دي وبو کې هغه پکې لاړل اذا اشتد وغلا او کاسي دې پکې واچول اشتدال او غلیان پکې راغلي ته به جایز ده او خدا شرط مو سره لوي والماء لا يطبخ وبم پخې شوی نه وبو پخې شولې د هغه حکم خپل ما بعد چې کوم درازي چې حلال او حرام عمل خمر شراب کې خامي وبي پخې د انګور کوم خپل وبي د خامي وی پخې نه یا د نور سره ګډ کړي هم هغه پخې نه وي خلاص نه خامي من ماء العنب د اوبو د انګور نه اذا صارت کله وګرځي مسکرا نشا ابر د ټولو ته نوم د هر څه خمر وای نو بیا کې دې په مذهب باندې د خمر څلور اقسام نه دي بس هغه یو خمر ده په منځ کې شنفونه دي ها فرش مسله باندې یو هغه چې د تمر نه بلاره چې زبیب نه بلاره چې د انګورو د شیرې نه خو پخې بلاره چې ډېری پخې فرش مسله اسم لكل مسكر لقول عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر هر نشاور دا شراب دا نسوار د شرع اړیک نه راځي راډي الکه وای طالبان چې کله یټین ته دی بیا الکه نسوار کوي کله موږ اوس پکې ماته ونه بیا پته ولګي طالب پکې ناسي شي جو معلومیږي دی وخت دا الکه دا دې سره استرخاله مفاصل راځي بیا اوس کومه کیږي او بل لا ولانه مشتق من مخامره العقل دوی چې دا خمر دا مشتق شوی دا خمر ته ولې خمر وایي ځکه په دې سره مخامرت د عقل عقل باندې پرده راځي او په عقل پرده کله راځي چې کله وسی نشاور د دې کې فرق نشته کاغه ده نه من مال عنبي او کوم مطبوخ من مال عنبي او کنه قیع تمر وي او کنه قیع زبیب وهو دا مخالط عقل موجود في كل مسكر دا موجود په هر مسکر په هر شاور کې نو هر ته خمر علی کوایا ها وای خره په مسله پوهیږي ولنا موږ لپاره دی ګل انه دا خبر چې اسم خاص دا یو نوم خاص ده خاص لفظ ده او خاص په خپل مدلول خپل مستمع ته شاملېږي غیر ته شامل او تاسو وګرځول عام کا خاص عام نه وځو څلور اقسام نه علي اسم خاص کته دا دلیل سره په باندې چې دا اسم خاص عام نه نه څلور افراد نه دي په اتباق اهل اللغه د اهل اللغه ته پر اتفاق دا چې خمر نه به مال عنب توي نه یو بما العنب توي فيما ذكرناه في اتفاق في اتفاق او اجماع د لغت فيما پغنی معنی کې ذکر راځي موږ ذکر کړو کته په دې دلیل سره په دې باندې دلیل هغه شهرت استعمال تاسو ګورئ خمر په چا کې ډېر مشهور دی په نوی مال عنب مشهور استعمال هغه په نیم المال عنب کې ده او شهرت استعمال دا دلیل نه سویل کوي حقیقت نو معلومه کې معنا حقیقي نه خمر هغه نیم مال عنب ده نه مطبوخ مال عنب ده نه نقي او تمر نه نقي ها زبیب ده ولهذا د دې وجه چې دا لفظ خاص ده فی پنیم مال عنب کی اوشته هر استعمال فيه او فی غیره ها مطبوخ به مال عنب تسوي مشهور استعمال کی عصير څه سوي عصير یا تلاوه سوي او نقي تمر الک هغه نقي تمر تسوي سکر ورته یا نه کې او تمر ورته خمر څو کوم نه ورته مشهور استعمال دار هغه شراب کې د انګور زبیب نه جوړ شي هغه ته سوی نه کې او تمر هغه زبیب وای حالانکه څو کوم ته خمر وای احساس نه دې مجازن کله کله خمر ورته وي پوښ نه سر کوی وفي غیره فغیر نه مال عنب کې وفي غیر غیر ما ذکرنا چې نه مال عنب ده غیره بل نوم پکې مشهور ده غیره بل نوم پکې الکه مشهور ده د خو نوم پکې غیر مشهور ده پوښ نه سر څه ده قطعي ده او کته اوس مطبوخ من مال عنب نقيع تمر نقيع زوب ته هم خالک وسوه خمر اوه نو په کاله چې دې کې هم حرمت شي قطعي شي او الان کې دا حرمت قطعي کېدل بلا سدي دلیل په دې څه دلیل او کوم چې نه وي باندې نبدا داغه حرمت قطعي ده ځکه قران عظیم شان کې انما الخمر د خمر تفسیر اهل اتفاق په دې کوي اهل لغت پر اتفاق څنګه نه وي ما اله نه او قانون دا ده چې یو سیس قطعي حرام ګرځي بغیر دلیل به قطعي حرام نه کوي خوش مسله باندې يعني حرمت الخمر قطعيه وهي في غيرها او دا حرمت په غیر د خمر کې ګور دا خبر مؤنث سمایل د تامیشه زمي د مؤنث دی راځي کیږي وفي غيرها فغير خمر کې الکه جنيه دا حرمت جنيه ده او کتب بیا په قصې ګرځي دا مسله دلیل کې بلا دلیل بلا او کوم دلایل کې موجود دي لکه حرمت هغه دور وکړي چې غیر د خمر هغه حرام کړ په حرمت جنيه څه پوښښ مثلا اخا کته چې بیا خمر ته خمر ولې وای زم تا خدای خسړای ګل خمر ته ځکه خمر وای لته خمري دا ټینګ وي سوي ټینګ وي او ټینګ نه می مال عنب نه مت اغا مطبوخ می مال عنب نقيع تمر نقيع زبيب اغا ټینګ نه وي چې مضبوط قوت نه پاږي مو سره زلبان او دغه معنا د تخمر په نیم ما عنب کې راځي او په نور دوی کې خوش مثلا لوي وين معصوم الخمر لتخمره دي کې تخمر د شدت او قوت په غیر کې لکه وای ها نشته دی وجه دې ته ام الخبائث وای څه وای ام الخبائث هلا لا د دې وجه د خمر ته خمر نه لري مخامرته العقل چې دا په عقل پرده راولي او په عقل باندې پرده خدا نور تری هم راړي ځکه هغه هم نشاور دی هم سره نشاور شي مثلا کو نه شو قال على علاوه دا نه تویم انما ذکرتم تاسو چې دا وویل چې دا خمر مشتق د مخامرت عقل نه ټیک ته د خمر معنا څه ده لغوي مخامرت عقل اوس په څه کې مستعملي خمر په نه مې ماري نه په مستعملي ټیک شل د خمر معنا څه ده چې دا مخامرت عقل راړي ټیک ته اوس مستعملي کې په څه کې په نه مې ماري نه په شریعت کې لکه نجو لفظ نجم دا مشتق ته نجوم نه نجوم ظهور ته وایي او اوس نجوم څه ته وایي هغه اسمان کې کوم کهکشان ستوري دي هغه ته وایي سریا څه شو مولا نو اوس چېرته هم چې نجوم علی قرآن کې راغلی شریعت کې راغلی نجوم علی ظهور د کهکشان ستوري دي ستوري مانا د ظهور څه خدای دې تعامل معنا ظهور سو کوم نه علینه نو د خمر اگر که په لغت کې په معنا د مخامرت عقل ده خو په شریعت کې د دې په اړه مستعمل ده مخامرت عقل بلکې شریعت کې د نه معمار نه د لپاره مستعمل سودا مراد خوش مسله ده لکه په یوه کې ناس دي څکه کتاب نه ګوري خال خلیم نه ویل فإذا نجم على العادة تنجا ما ذكرتم هغه خبره چې دوی ذکر تاسو چې ذکر کوي لا ينافقون اسم خاصن دا مناسبه چې د اسم د خاص شي ټیک ته معنا د مخامرت عقل ولیکن دلته معنا د مخامرت عقل مراده نه ده فی فإن النجم مشتق من النجوم وهو ظهور ثم هو دا نجم لفظ اسم خاص لنجم المعروف لا لكل ما ظهر نه د هر څه د پاره شغله کار کوي کاروي خوش مسله نو خمر په دې ځای کې لکه نه وی مال هنب د پاره مستعمل لفظ خاص اگر څه پام په معنا لغوي سره چې مخامرت عقل سره واخلي هر څه شامل دي څلور اقسام ټول ته شامل چې به خمر ته ویل شي هلا اه وهذا كثير النذير وهذا دا خبره چې معنا یې ووي او چې په یوځای کې مستعمل شغله فز خاص که تاسو ماشي لکه وای ها ویل دي قاروره د شیشې ولا بوتل ته وای الان کې قاره د قران څوکم کوزیه ته قاروره وای الان کې کوم وبو قران ولې کنه ټیک شو مولا دا فعل عام د قاروره په معنی چې د قرار په معنی وخت زره عام د هر هغه څه ته شامل دي چې وب پکې قرار نیسي یا مړی پکې قرار نیسي یو څه پکې قرار نیسي او قاروره لکه چې شی بوتل ته مو څه اسمه خاص ټول څه د احناف ډیر الکه په جذبه کې کته حدیث ذکر کړ د امام بخاری استاد دی رحمه الله وثاني کومتم هغه چې الخمر من هاتين شجرتين یو مطلب دا نه چې خمر د دوه ول ناراضي چې په موږ باندې رد شي چې تاسو وایي چې خمر خالد سره ناراضي هم ګران نه او پیغمبر صلی الله علیه کې سو یاد کړ دوا نو موږ یو بلم پکې ورزياتو زبيب جنس کې ورزيات پوښتنه مسله ماول مطبوخ دی هغه هم پکې ور زیات کو نو دی وای الته پیغمبر اسلام مونږ ته ما هغه معنا لغوي نه ذکر کوي چې خمر دغه دوه ونه نه جوړيږي دلته ذکر د خمر ده ذکر د ملزوم د مراد ونه لازم ده هغه ده چې هغه خمر چې جوړ شنه دغه دوه ونه هغه حرام دي غصبي حرام دي دا موږ ته پیغمبر علی السلام نه خي چې خمر دغه دوه ولنه چې کوم دلته کې راځي دلته ذکر د خمر ده مرال ولا څه حرمت نو د شنه چې د خمر لفظ عام څه انګور او کجوري دوه لته شي شامل شي نه دلته ذکر د خمر مرال ولا څه حرمت او حرمت عام ده چې زموږ انکار نه کوم څه مطلب ده وثاني اريد به بيان الحكم اذا هو لائق ځکه بیان د حکم دا لایق د منصب د رسالت سره پیغمبر سلام وایي چې حرام دي هغه مستر نشاور د دې دوه ورونه دلته ذکر د خمر مراد او حرمت ته څه مطلب یا د حرمت موږ ما هم وایي قرآن سړيک وثاني دوم بحث في حد ثبوت هذا الاسم تاسو یو دوه ټکی وخت امر تا آسان نه څه نشته پته وثاني الک خاله ته تمرشي وثاني في في حديث ثبوت هذا الاسم او دم په حدیث د ثبوت حدیث په معنا د په حد کې تاسو خدای ملک دور بیړم را باندې ولګول وثاني في حد ثبوت هذا الاسم دوم بحث په مرتبه د ثبوت د اسم کې وهذا الذي ذكره في الكتاب قول ابي حنيفه وکذا هم دا شانت المعنى المحرم هغه معنا حرامون کی چې اسکار ده هغه په سره حاصلېږي بل اشتداد هغه په شدت ټینګېدلو باندې هغه معنا د اسکار په کې حاصلېږي او هو دا معنا د اسکار معنا محرم المؤثر في الفساد دا مؤثر ده لکه په فساد شراب کې ولی ابي حنیفه امام سوي ان الغليان بدايه الشده غليان لا ابتداء الشده زبد بند نو دلته محرم اصل کې غلیان ده خو د غلیان یو ابتدا ده او پس راځي شدت بل انتها او کمال او په قضب زبد راځي نو غلیان خو تاسو معتبر وي چې معتبر نو ضرور به تاسو شدت او قضب زبد هم پکې ذکر معتبر وي خو کوم څه لیک قال وکمال او بقذف الزبد او کمال لشدت په قذف د زبد باندې او سکونه په آرام کېدل باندې اذ به ځکه په دې قذف زبد باندې چې تميز صافي جدا کېږي صفا شراب نل قدرې خړون خرابونه واحکام الشرع قطعیه احکام د شرع دا یقیني دي فتنات بالنهایه د دار و مدار د احکامو د تنفیذ هغه په نهایه باندې کل حد حد وکړه ورکه چې هغه شراب اوس کی چې قذف زبد کړی وي کار سره اوس کړ چې خالي شدت پکې راغله قضب زبر دی راغله نو بیا حد نشته خلاص و اکفار المستحيل هلکه انسان شراب حلال بولی چې فتو لګي کوم شراب حلال بولی چې خالي شدت پکې قضب زبر پکې نو مو شه موږ ته کافر نه وي البته کار شراب حلال بولی چې هغه قضب زبر کړی او د حلال وي بیا موږ ته کافر وایي و اکفار المستحيل وحرمه البيع کوم لکه حرام دي چې شدت پکې راغلی قذف زبري کړی نو چې شدت پکې راغلی هغه خرڅ کې هغه حرام بیا نه ده ځکه هغه قطعا شراب نه دي البته چې قذف زبري کړی بیا بیا چې کومه حرام نه وقيل تعالى يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاستداد احتياطا قول املان چا محاکمه کړی ده چې اشتداد راشي په دې وخت کې تل حرام دي که قضا به زبر کړی وي او کې نه کړی البته حد اکفار به مستحیل حرمت ته به دا هغه وخت چې کله قضا به زبر نو وکیل کې اشاره ستره محاکمه ته وقيل يؤخذ في حرمه الشرب عمل بكل سبحانوال الشرب کې بمجرد الاجتهاد احتياطا بس صلى الله تعالى عليه وسلم في برس من